امام ابو داود رحمت الله علیه د وضو او متعلقات د وضو ذکر کړه متعلقات کې مسح شو اوس نواقض الوضو ذکر کړي جهتین لري شک دی یعنی حدث بلایق شي شک دی یقینا او دس کړه دی اوس شک باندې او دس نه ماتيږي نو دا محتمل د وجهین او هغه مخکې ذکر کړه په تور توتیه او تمهید ارست الوضو من القبلة دنا مستقله دغه شی طهارت سړی ته حاصل شي د طهارت نه بعد حدث وخت لاحق شي د مصنف شیخ د قتیبه بن سعید یو او محمد بن احمد بن ابي الخلف دوا د دې دوارو شیخینو شیخ سفیان دا ترمذی چې دا د بیارت نه چټیان غواړي نو دا بیا ملک یو پاتې کیږي نو موږ ابو داود شروع کړی قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه یعنی دا سعید بن مسیب او عباد بن تمیم تپوس کوي عن عمه د عن عم عباد بن تمیم عباد بن تمیم نه تپوس کوي دغه دوه کسان شو سعید بن مسیب او عباد بن تمیم دی نقل کوي عن عمه شاعر څوک دی د نبی له صلوات و سلام نه تپوس کوونکی بس دا عم عباد بن تمیم زما په خبر پوه شو کنه ګوره دی دوار نقل کوي عن عمه یعنی عن عم عباد بن تمیم چاغه عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله تعالی عنه دی شکیا الی النبی صلی الله علیه وسلم شکایت وکړو شو نبی رسول الله والسلام ته په بار د یو سړی کې چا شکایت وکړي یعنی تاسو وګړو د نبی رسول الله نه نه دا تاسو کون کې بسوک دي دغه عم د عباد بن تمیم چې عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله تعالی عنہ دی شکیا الى النبي صلی الله علیه شکایت شو نبی اسلام دا رجل دا رجل دا نائب فاعل بشی د شکیا لکه مرفوع شو نائب نائب فاعل مرفوع او کدا شو کو دا صيغه د معلوم وو ادا الرجل وتفاعل شي نبيام دا رجل خو فاعل دې مرفوع بشي شکا الى النبي صلى الله رجل یو سړي شکایت وکړ نبی اسلام ته نه رجل خو بیا فاعل شو مرفوع لیکن دا معلوم وی که مجهول وی دا دا, دا نائب فاعل وی که فاعل وی خدا لیکل مجهول پکار لیکل مجهول پکار ولی لیکل معلومی شنو دا پر وزن عفا بی دعا بی دا بیا معلوم په یا سره خلق نه لیکي مجهول په یا سره لیکي دعیا دعا نو دا یو الف سره لیکل کیږي بل یا سره لیکل کیږي دا مکتوب بیا دا مکتوب بالالف نه ده یجد شی فی صلا چاغو مومی یو شی په مازه کې خیال راشي حتا یخیل الی خیال راشي دتا چې زما او دس مات دا څنګه طریقه بوکی نائمه ثلاثه په نسبان دي او دس کړل یقینا دا وخت یاد د چاودس یې کړی اوس شک راغلی دی چاودس به مات شي که نه به مات شي نو یقین مزیل د یقین ګرځېدی شي خو شک مزیل د یقین قطعا نشي ګرځېدی نبی له صلوات والسلام فرمای نه مز باندې امضا او کې خپل د مز دی پوره کې په شکوک باندې په شبهات باندې مزد نه پرې څو پوری چې د یقین نه دراغل چې ما ته حدث لایق شوی دی نو شک هغه ناقص د یقین قطعا نشي کېدی او یقین د یقین د پاره ختمون کې کېدی شي بس دا مسلک شو د امه ثلاثه احناف حنابلہ شوافی په نسبت دي مالکی او پدی کې ګڼ روایت دي یو د مالکی او قولم بعینه د جمهور قول دی بس شک باندې او دس نه ماتي سو پوری چې یقین نه حاصل شوی او دیم قول چې دا شک سره او دس ماتي دریم قول د مالکی او التفسیر مازه کې دنه نشک راشي نو بس بیا او دس نه ماتي او مازن بار شک پیدا شي او د دې او دس کی کړ خارج د صلات کې حد د شک راغی او دس دل کی مازه کې دنه نشک راغی بیا او دس دې نه کوي زګدا یقینا مزیل د یقین ګرځي دې چې شک مزیل د یقین نشه ګرځي فقال لا ينفتلو د دې ندي ندي زیده مازنه مطلب دا چې اوریدل د आवाज یا د بوی محسوس کول نو مراد سو پر یقین نه راغله بی ای وجه کا کله کله لفظ خاص او مراد تنعام لکه زمون فقاز ګرګی ماشوم پیدا شو او چغه کړه بس داغه نوم په کار دی مړ شو چغه وکړ مړ شو داغه نوم په کار دی باغه کفنم په کار دی جنازه په کار ده او کچره نه کړه نو بیا جنازه نه د په کار ځکه هغه مړ پیدا دی لیکن چغه ونه کړه او اش حرکت وکړه بیا ماغه ژوند دی نه لفظ خاص امرات نام یعنی سو پوری چې ژوند علامات کې علامه وی نو بیا نوم کې خدل جنازه کفل کفن وغیرہ پکار دا چې علامات د جون په کې نشته نه بیا دې مړ پیدا دي دا چې علاماتو کې علامه ده د اواز بوی محسوس کړو یا اواز محسوس واورید حرکت محسوس کړو په خپل دبر کې آیا حدث لاق شي به کنه به لاق شي دا خبره مشکله شو نه دې دې نزي سو پوری شدت یقین نه د حاصل شي یسمع صوتن او یجد ریها اذری په زمن کې بل مسله مونږ ترمذی کې ذکر کړی و ریح د قبل د نارینه او د زنانه د شوافیو په نسبت دی ناقض د وضو احناف حنابلہ او په نسبت ناقض د وضو نه دی خوشوي ځکه چې کوم ریح او ډیران باندې دي هغه بناقض کیږي مجاور ګرځي نجاست سره نو قبل د مری قبل د رجل هغه ډیران باندې نه تیریږي هغه هوا حقیقت چې هغه هوا هم نه بلکې هغه د د رګونو خوځېدل د دې تعبیر په هوا سره کوي حقیقتا هغه هوا هم نه ها امراتن مفزاتن شي بیا احتیاط دا چې دا دی او د سکی ممکنه دا چې خروج د ازریح من الدبر بشي او تقبل او دبر دواړو کې تمایز ختم شوی د نواقض الوجود د ان کاغه وړه جنې د نه هم او که په هیر باندې لاس لګول دي نه هم که په شاوت سره لاس لګول دي که بغیر د شاوت نه لاس لګول په د سړی لمسو شي ماشوم سره یا لوی زنانه سره لاس لګید او دسمات دا مسله کو د شوافیو احناف په نسبان دي مس د رجل امراتن مطلقاً د نواقض نه نه ده سو پوری چې تشه خارج شوی نه ها خروج د مزي و غیره وی نو بیا به او دس ماتی کې اچ او دس نه ماتی کې نفس مس باندې مسی کا تقبیل وی و غیره چونکه په دې باب کې د حدیثو کې بالکل شوافه د پاره حدیث نشته یو حدیث هم نشته نو صرف په آثار باندې اکتفا کوي او زمون ګڼ احادیث دي ماشاء الله پاره کې د بخاری روایتونه د مسلم روایتونه ماویل ام المؤمنین رضی الله عنها فرمای چې زبو دوم او خپل ما او دې کړي او نبی اسلام غمز دریجل به کو کله پریجل کله پلا یت باندې ګن روایت ما د خودل هغه روایت کې روایت الوضو من القبلة سفيان عن ابي روق عن ابراهيم التيمي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ائمه ثلاثه د پاره یو دلیل د قران کریم او لا مستم النساء لا مستم النساء او لا مستم النساء غي معنا کول لمستم النساء لا سلا ګولو نساء سره او منګه لا مستم النساء په خپل معنا باندې پریدو یعنی د د تجرد فاحشه چې دا دواړه تجرد وی او التقا شوی د فرجینو نو بیا که انزال شوه دی شوه دی که انزال نه دی شوه نو بیا دا مباشرت فاحشه باندې او دس ماتي ان که څه شی نه خارج شوه واجب ان که څه شی نه خارج شوه خو د د تلاقی د بشرتین شی وی نه بیا او دس ماتي تلاقی د بشرتین نه دی شوه نو انزال د ماضی وغیرہ شرط دی ورنه حدث ورته نه لایق کی احناف مسلک داو احناف مسلک د پاره تفسیر د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په باب د تفسیر کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه څوک نه رسید به سبب دعاء النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عباس دغه وای لا مسم النساء یعنی ما معنا تنوع کې اخلي دویم فائدہ دا وا لا مسم النساء چې د وتی تن مراد واغست شي مباشرت فاحشت نه مراد واغست شي نو دا هم به معلوم شي تیمم لکه څنګه د حدث اصغر د پاره قائم مقام دی حدث اکبر د پاره هم قائم مقام شي پیدا وشي او کنا لمسم النساء مراد نه واغست شي نو تیمم خلف د وضو بشي او تیمم خلف د غسل قران کریم سره به معلوم نشي نو فائدہ کوم یو شو د احناف تفسیر کې فائدہ ده او د دې په تفسیر کې فائدہ کم ده ولم يتوضا نبی اسلام منوی فرمای چې تقبیل وکړ دا او او د شونه کړو پس دا حدیث د شوافی د مسلک بالکل خلاف پریوزی نو دلته تعویل کول غواړي حدیث کې قال ابو داود هو مرسلنا دا روایت کې ارسال ته انقطاع ده ولی و ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشه شيئا دلتوي عن ابراهيم التيمي عن عائشه ابراهيم التيمي چې دا لقاء عائشه رضی الله عنها سره شوی نه دا نه روایت کې انقطاع ده دا خبر بالکل صحیح و امام ابو داود رحمت الله علیه او په دې سند کې انقطاع ده دار قطنی کې عن ابراهيم تيمي عن ابيه عن عائشه البته انقطاع نشته ټیک د ابراهيم تيمي چې دا سما د عائشه نه نه ده خو د ابراهيم تيمي سما د عن ابيه عن عائشه خبره جوړه ده په دې سند کې یقینا ارسال دی خو دار قطنی په روایت کې ارسال نشته ابراهیم تیمی عن ابيه عن عائشه وانت واسطه ذکر کړی قال حدثنا چې کوم ذکر کوي دا هغه د احناف مسلک د پر تای جوړي عن حبيب عن عروه عن عائشه او د څونو کړو نو قال عروه عروه وی فقلت لها ما غت من هي الا انت دا خپل څوک نو بغرتي مطلب دا دا خبر دا اوریدو بنی دا خبر دلیدو بنی اوریدل او لیدو کې فرق وي بس خبره یقیني شو دا هم تایید د مسلک د احناف جوړی د عروه رضی الله د عروه نقل د عائشه رضی الله عنها قال قال ابو داود غرض دې قال ابو داود دې دې روایت کې د حبيب عن عروه دا عروه منصوب ده که غیر منصوب یعنی د د نسب مزنی ده که عروه ابن زبیر ده نه ده ذکر شوی ایدی د حبیب چې نقل کوي د عن عروه د عروه عروه مطلقا ذکر کړي نه دا ویلي چې مزنی او نه ویلي چې ابن زبیر نو قال ابو دبها کذا روا زائده زائده معروه غیر منصوب ذکر کړه نو طویل دی مزنی او نه ابن زبیر دانی عبد الحمید الحمانی عن سلیمان الاعمش څنګه چې دا مطلقاً ذکر شوی هغه هم دا مطلقاً ذکر کړی یعنی تعین نه ده کړی چې دا مزنی ده که غیر مزنی پروست امام ابو داود یو بل روایت برا واغلی هغه سره به دا ثابت کی چې دا عروه عروه مزنی ده وینو معلوم دا شو چې دا مزنی ده او مزنی چې ده مجهول ده قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى عبد الرحمن بن مغرا وای حدثنا الاعمش قال حدثنا اصحاب لنا زمونږ ګان ملګری نقل کوي د عروه مزنینا دا عروه عروه مزنی دی عروه مزنی چې دی مجهول دی عروه مزنی مجهول نبس دیو عن عائشه بهذا الحديث نو چونکه دا عروه مزنی دی او هو مجهولن احناف دلیل نیول خدا دلیل جوړ نشو په خبره پوه شوئ غرض دې دا مکه قال ابو داود کې غرض دا و چې زائده عبد الحمید و غیره ذکر کین عروه مطلقاً ذکر کړي لکه څنګه چې حبيب عروه مطلقاً ذکر کړي نو ورته مزني ویلې نو ورته ابن زبير ویلې لیکن دا عبد الرحمن بن مغرا قال حدثنا لا مشقل حدثنا اصحاب لنا زمون ګڼ ملګری چې د ګڼو ملګرو استادو عروه مزني بس عروه مزني شو او چې عروه مزني دی نو وو مجهول او دا غروات قابل حجت نه دی نو احناف په دې دلیل نیول هغه دلیل باندې کلاب شي نو جواب یاد کړئ دا دا عروه مزلی نه دی ابن ماجه کې مسند احمد کې امام خوز او چالتا عروه ابن زبیر ویل عروه ابن زبیر تصریح کړی په دې باندې او بل دې حدیث سره په خپل معلومی ته دا عروه مزنی چاوي عبدالرحمن بن مغرا عبدالرحمن بن مغرا په خپل ضعیف دی نشه عبدالرحمن بن مغرا وایي چې دا عروه مزنی غلط شوی دا په خپل ضعیف دی او دا دعوه غلط کېدو باندې دلالت په دې باندې اصحاب لنا نو چې صاحب لنا خو ګن شاګردان شو ګن ملګری شو او د عروه مزنی غریب ګن شاګردان چرته واخو مجهول دی او نه دا عروه المزنی ویل کې غلط شوی دا عروه ابن زبیر دی عروه ابن زبیر چې دی ګن ملګری کې دی شي عروه مزنی خو هغه ستا په نظر مجهول دی زم په نظر مجهول خبر پوه شوي نو دا استدلال کو موږ جواب وکړو دا عبدالرحمن بن مغرا په قول باندې عروه مزنی ثابت الغلط دی اول د اصحاب لنا دلالت په دې باندې کوي چې دا مزنی نه بلکې عروه ابن زبیر دی خیر قال ابو داود او دا د دې قال ابو داود غرض قال يحيى بن سعيد القطان لوی محدث دی صراف دی د حدیثو لرجل یقصد احکی عني دا خبر زمانه نقل کا ټول دنیا ته وای ټول خلق ته دا خبر ورسو نو قال يحيى احكي عني انهما شبه لا شيء دا دوړ ضعیف دي پښوی دا دوړ څه دي دا دا دوړ روایتونه ضعیف دي ټول دنیا کې خور کدا خبره چې بلانی ویلي دا دوړ غلط روایتونه دي نو معلوم دا شو چې دا عروه دا دا دا روایت سره غلط دی نو قابل حجت پاتې نشو هغه چې وایي د د یحیی بن سعید القطان وایي زما د خبر ټول دنیا تور او سوچ دا دوا دا حبیب چې نقل کې دا لایس به شي مستعذب بارک چې نقل کې هم لایس به شي شی به لا شي ولی سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایلی سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایلی قال ما حدثنا حبيب الا عن عروه المزني دا حبيب چې نقل کوي نه همیشه د عروه المزني نقل کوي حبيب چری د عروه ابن زبير نه نه نقل کړي حبيب نقل کوي همیشه د عروه مزني نه نو عروه مزني سره مجهول لا يحتج بحديثه بس د سفیان سر رحمت الله علیه د د فتوی په وجه باندې دا حبیب چې نقل کین عروه مزنینا عروه مزنی مجهول دی سفیان سر رحمت الله علیه ځکه یحیی وای په دې ټول دنیا کې زمانه دا خبره خوره کوي چې دا دوړ حبیب چې نقل کوي دا دوړ روایتونه غلط دي او دې نقل کوي د چانه مزنینا اور وہ مزنی مجهول دی سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایلی دا شوی کنه لیکن قال ابو داود قال ابو داود د امام ابو داود رحمت الله علیه فرمای پښې نو سفیان ثوری رحمت الله علیه خبر خو په خپل مات او چې رواه من نقل کوي نو شان نقل کوي عروه مزنینا نه نه نه صحیح روایت بلم نقل کړي نو معلوم ده چې دا عروه بیا مزنینا نه بلکې عروه ابن زبیر دی په خبر پوه شوي اوس قرائن معلوم کړي عروه ابن زبیر کې دوه پر قرائن وشته یو دا ابن زبیر دی دو قرینی شوی ابن ماجه و غیره کې صفا تصریح ده عروه ابن زبیر د لیکلی دي صراحت نو چې عروه ابن زبیر ویلې ده نو بیا عروه مزری د کوم ځای راغی واضح قرینه ده او بل واضح قرینه ده د عروه مزنی دا چې لطافت مع العائشه چرته کې دي چې ما هي الا انت وشو دا خو د کور سره ویل شي بل څوک د خبرې کولې دي شي دا چې لطافت اغیار سره د عائشه رضی الله عنها او د عروه مزنی بیا تاسو د عائشه رضی الله ممکن نه ده دا قرائن په دې باندې چې د عروه ابن زبیر دی ورته ابراهيم تيمي روایت ته نشکال کړو امام ابو داود رحمت الله علیه او مصیح عن ابي او عروه د د پدې روایت باندې کلام کړو چې د عروه ابن زبیر بني بلکې عروه مزنی بای د عروه مزنی نه بلکې عروه ابن زبیر دی واضح خبره ده ندار واتم حجت بلکې دا تر واتن علاوه د بخاری شریف د مسلم روایتونه موږ ته موجود دي چاته د ام المؤمنین فرمایي نبی اسلام غمزانی کلا سی باندې کلا سبحانه مال ټنګ را کول زبې پاتې ده نبی اسلام عبد څخه نه کول نماز رجل امراتن د نواقض د وضو نه نه دی بالکل بشاوتن وی که بدون شاوتن وی ها چې کله انزال وغیرہ وشي د مزي وغیرہ بیا با ناقض الوضو بشي یا تلاقی د بینهما مجردین شي نو بیا بغیر د انزال هم دا بغیر د انزال هم دا تلاقی قائم مقام په ځای د انزال د مزي کې دا بیا به قسماتي نه شوا الوضو من مس زکات قدمه د زکات لپاره مونږ قاعده ویلو چې په کاف د ذکر سروي په بطن د د یسرنا بطن د یسر به زار د یسرنا دا د نوافل د وضو نه دی الوضو من مس ذکر دایمو پر اجباری مس الرجل ذکره لیکن په شاد یت باندې نه بلکې په بطن د یت باندې او بلا حائل مس کې حائل نه جامع د پاسه مس شوی د بیا او دس نه ماتیږي جامع نه بغیر کپڑے نه بغیر په بطن د کف باندې بای په ظهر باندې نه ندی سره او دس ماتیده الوضو مما ذکر د ائمه په نسبانی انا په نسبانی مس د ذکر په باطن یاد کف باندې د نواقض نه نه ده ها کس شیخ ارشی واړپول وغیرہ بیا به د نواقض نه بشي انه سمع عروه یقول دخلت على مروان بن حکم د عروه ابن زبیر دی عروه ابن زبیر فرمایي چې زه په مروان بن حکم باندې داخل شم نو خبرې شي په خبرو تر کې مونږ یو بل دی څه شي باندې عبدس ماتيږي څه باندې نه ماتيږي نو مروان ماتوي چې په مس د ذکر باندې مودس ماتي نو دا مس د ذکر باندې ماتيږي نو مس د امرای فرج باندې ماتيږي دا دایش د دې قول دی فذكرنا ما يكون من الوضوء فقال مروان ومن مس الذكاري جسر ما ودس ماتي فقال عروه ما علمت ذلك دا مسله ما تنه معلوم نفس مس ذکر باندې په بطن د یت باندې او دس ماتي دا مسله ما تنه معلوم فقال مروان مروان وی اخبرتنی بسرتو بنت صفوان مال خبر راکړې بصری چې د صفوان لور دا ان سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من مس ذکره فلیتوضا چا چې مز د ذکر وکړ په کار چې هغه دی او د سکی نو مز د ذکر باندې او د سماعتي نحنا په داشکال کو چې دا خو د مروان روایت دی مروان روایت اول روایت تر شو چې مروان وی پولیس ولې ورشه تپوسو کوي هغه پولیس لاره تاسو کو نو بصری وی او ما ورېدل دا د نبی علی الصلات والسلام دا د مروان روایت شو نو مروان روایت قابل حجت نه دی خو دا غنگوی رحمت الله علیه لیکلی فافست اظهر من الشمس د مروان فاسق کېدل د نور نډیر اظهر ده دومره لوی فاسق دی خو په دې ښکار دا راځي چې مروان چې دی د امام بخاری رحمت الله علیه پر رواتو کې راځي نو څنګه د مروان روایت قابل حجت دی او ټیټ دا امام بخاری پر روایت کې راځي خو فتح الباری وګوري د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه اول مقدمه کې کوم او د راویانو د بخاری باندې کلام شوی دا اول ذکر کړی او پاغي کې د مروان نوم هم لیکل پښوی او اصل خبردار امام بخاری رحمت الله علیه چې د مروان روایتونو ذکر کړي نو په متابعات کې ذکر کړي ځکه دا هغه راوی دی چې د حافظ بن حجر رحمت الله علیه کوم راویانو د بخاری باندې کلام شوی دی فتح الباری په مقدمه کې دا غي نمونه ذکر کړي هغه کې مروان هم دی امام بخاری چې د زر روایت ذکر کوي په متابعات کې ذکر کوي په اصل کې نه ذکر کړي کزه چې شو د مروان پر روایت کې شو نو د مروان روایتونو دوه قسم دي یو د امارت او د د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه د جګړې نه مخکې قابل حجت او رسو بیا قابل حجت نه دی خوښ بیا خو غنگوی رحمت الله علیه فرمایي ففسق اظهر د نور نه زیات داغه د فسق غاب چاته پته ده یو سره عبد الله بن زبیر سره جګړه کوي وایي عبد الله بن زبیر سره جګړه کوي نه غلوی فاطم دی فاسس کو آزار د امام بخاری پر روایت کې ناغما جواب وکړ دا د متابعات کې دی اصل کې نه دی ففسق و اظهر نو دا امام بخاری چې نقل کړی روایت هغه د مخکنی د رسته نه دا غنه مخکنی روایت د حالت روایت راغلی لیکن اشکال دا راځي لم یقنع عروه بن زبیر خو اکتفا نه ده کړې نه د پولیس په خبر باندې او نه د مروان په خبر باندې بیا لاړ د بصری نه په خپل تاسو کړ دا خبره تکي دا رښتیا وایي دا صحیح خبره ده بیا ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلې دي مست ذکرو خبره پوه شوي نو دې وینا د د لم یقنع عروه نفس د پولیس او د مروان په خبر باندې هغه قناعت نه ده حاصل شوی هغه په خپل تل بصری نه تپوس کړي او بیا تپوس نه بعد چې نو بیا خبر واضح شو دا بالکل روایت دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه موږ تعویل کو په حدیث دې حدیث لا بل حدیث لا مونږ ترجیح ورکو په دې روایت کې مونږ تعویل کو هغه تعویل دا چې وضو مستحب دی که څه شي خارج شي نو عبادت دی پښه ما څه ذکرو او ان خرج منه شي فعل الوضو یا د امور مستحبات کې فقط یې فی ذلک د قیس بن تلق والا روایت تلق وای قدمنا علی نبی الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث د احناف پر دلیل خو شوافی بشکال کی امام شافعی رحمت الله علیه فرمای ما د قیس متعلق تاسو کړو خو هیڅ چاونه پیژندم دا سړی په پتن لګی چې دا قیس نه تلق څوک دی ما دې تاسو کړو دا خداغه دا قیس بن تلق خواړه چاونه پیژند نو چا چې توثیق کړ دی هغه پیژنې کنه پیژنې ګور من عارفه څوک چې توثیق کوي د تلق نمن عرف پلا عرف بن حجت کړه ما تاسو کړه هیڅ چاونه پیژند نو چې څوک توثیق کوي نه پیژني نه پیژني او نو چې دا چا چې توثیق کړي په حجت یقینا دي نو کا دا قیس بن تلق روایت قدمنا علی نبی الله صلی الله علیه وسلم فجاء رجلنا کانو بدویون گویا کی دیاتی سڑے فقال یا نبی اللہ ما ترا فی مس الرجل ذکرو بعد ما یتوضا او دسو کی بیا مس ذکرو کی نو دس ماتی کنه ماتی گیری بلا حائل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمحال هو الا مزت منو بزت منو دا د دې انسان د بدن په اعضاو کې عضو را نو بدن په اعضاو کې عضو پوز تلاس کولا کول وقت تلاس ور او دس نه ماتي نو مز ذکر باندې بلا حائل او دس نه ماتي دا حدیث د احناف پر دلیل قیس باندې شکار نمل د څوک چې توثیق کوي د قیس نو دا حجت د پاچا باندې شنی پیږي اوس قیس ولا روایت هم راغی د بصری روایت هم راغی مونږ ترجیح دی روایت پرو او دا عموم بلوا ده او د رجال روایت پر اعتبار پکار عموم بلوا کې یوازې روایت راتلل هغه د نارینه نه نه بلکې د زنانه راتلل عموم بلوام دی او عموم بلوا کې یو روایت راتل یواجب بصره فرمای انو چاونه وی او دلته د رجل روایت راغلی عموم بلوام دا نو بیا روایت رجال د پر تریه پکار ده او که حمل کوي په استحباب باندې خبره ده یا ان خرج منو شی نو بیا خبره ده بلکې ان خرج منو شی نو بیا خو خانه بلکې واجب دی خو حمل په استحباب باندې د غنگوی رحمت الله علیه کوكب د نور کتابونه تقریرات د غنگوی رحمت الله علیه مشهور دا نو دا د قیس بن طلق د اسناد یو معنا او یعنی دغه مضمون باندې او په دغه سند باندې لحوم الابل او دس کولو د لحوم الابل نه دوخان غوخه وخړه نو دا من نواقض الوضو عند الحنابلة حنابلو په نسبانی په دې او داس ماتيږي او داس دیو او رو سبب را روان دي ترک الوضو مما مست النار و یو شی ور باندې پوښه نو پاره باندې او داس کول لازم نه ده اولو دا مما مسجد النار بن وضو بیا مما مسجد النار والا وضو منصوب آخر الامرین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ترک الوضو مما مسجد النار نائم ثلاثه په نسبانی دوه وغه خورلو سره او دس نه ماتي او حنابلو په نسبانی او وخه خړل سره عبدس ماتي امام ابو داود رحمت الله علی الوجو من لحوم الابل ترجمه قائم کړي او نور ترجمه نه قائم کړي خپل مسلک ته اشاره وکړه دا کلک حنبلی سره حافظ ابن قیم رحمت الله علیه یو قوی اشکال کوي هغه دا الوزو من لحوم الابل دا منسوخ کېدل مما مست النار باندې نو دا خو خاص دی هغه عام دی عام چې د خاص د پر څنګه ناسب ګرځي دا خو نفس د غوغه مسله نه ده بلکې د غوغه مسله ده خبره پوه شئ دا د غوخه مسله نه بلکې د غوخه مسله ده او بلکې د د ابن قیم رحمت الله علیه فرمای او غوخه خړول سره مقدس ماتيږي دا پو خړول سره مقدس ماتيږي کاچا او خړنو مقدس ماتيږي پو خړول سره مقدس ماته کاچا او خړ بغیر د اور باندې په خول نه وی خړه دا څوک نه خوري او چا و خوړل بیا مودت باندې الو ذبی لحوم الابل والد نور تعمیم وکړ بیا لاس لګول سره مودت استعمال شي بس وخت وخت لاس کړ بیا دې عادت ماشي کچوي کا پوخلی بیا تعمیم کا کوي خوړه کلا شو لګونم دې ماشي ان عممتم فعممنا ته تعمیم کړه موږ هم تعمیم وکړو فقال توزع منها او د سوکې دې دي یا حمل کا په استحباب باندې مستحب دې دې ازمری د سارمن د چای لاندې وګړی او پاسې کېږي دا خبره نه ده کراهت ده دا ولي کراهت ده اځانه چې دې ازمری جوړ شي خلق مري ازمره شلول کوي او دغه د شلول ماده راځي نه دا علت دغه کوم شی خوري سره نه هغه اثر پاغه باندې واقع کیږي د اوخ کې د شرارت ډیر زیات دی سخت شی دی سخت زیدي شی دی غوسه شي نه په اتو ملو کې د غوسه نه سړي پښې هغه کې دومره زدونه پکې نشته د اوخ پشار لا توجه منا وشلان الصلاه فی مبارک لیبل او تاسو چې د نبی اسلام نه په بار د مازه کې عند مبارک لیبل مبارک لبل یعنی دوخانو کوم ځای کې تړل کېږي دا غي خوا کې سړی جانماز واچي او مزو کې نه حکم یې سره لا تصلوا فی مبارک الابل عند مبارک الابل وخانو خوا کې مزو کو چې بړو کړه مزنه بوز پښې یاره براشي خطر براشي ابل حتا بوی ډېر سخت دی رائحه کریه ده اول فإنها من الشیاطین ځکه تولد د دې اوخو د شیطان نه دی حقیقتا حقیقتا او دا ګران خبره نه ده تولد دوخو من الشیطان یعنی اوخ پیدا شوی د شیطان نه دی حقیقتا تولدو من الشیاطین او دا محال نه ده ممکن ده یا په اعتبار د تمرد شیطان څنګه متمرد دی او خو دغه متمرد دی تابعدارم ډیر زیات دی اجه غوسه شنو شیطان نه زیات متمرد دی وسویلان الصلاه فی مرابض الغنم تپوسو شو د نبی اسلام نه مستول عند مرابز الغنم کوم ځای کې چې ګډه بيزې تړل کېږي دا غي خوا کې جانماز واچي موضوع کې قال صلوا فيها فإن برکت اندر دې د برکت شه خوشوي دا د پسارو کې ګډه بيزې ډېر زیاتېږي یو ساتنه بلا بلا بلا لوی کانډکټ نه جوړيږي اغه خیر شه صلو فیا فینا برکا الله من نی و غسله او دس کولو په سبب د مس کول د تازه غوخه خړل نه اسی غوخه لاس کې ونیو نو دې سره او دس لازم دی یعنی لا شبی لازم او دس نه لازم کچا غوخه لاس کې واغسته قصاب نه دی غوخه واغسته لاس کې ونیو او بیزا سارمن لري کړو نو تازه غوخه د الله کې ونیو په دې سره عبد سماجی کی د ان النبي سلام مر په غلام نبی اسلام په یلت باندې شو غالبا معاذ رضی الله تعالی عنہ دې بیزای مړه نماز رضی الله عنه د خپل د بیجی سارمن وباس او چل ولا نه ورځي چې دا بسنګ وباس چل نه دې ذکر کړ بیزای مړه دا الله لکړی دا او سارمن وباس د سارمن یې صبح نه کوي نه نه پدې کې نبی رسول الله تشریف مر رب غلام یسلغ شات د بیجی سارمن وستې ده فقال رسول تنح ولم يتوضا او د چونه کړ نو کچا غوخه باندې لاس لګول باندې او د سماتي او د نبی علی الصلاه والسلام اخلاق جمیله او نظام معلوم شوا چې ورکه الګ دی اغله د بیجی د تارمن وستو باندې نه پوي او نبی علی السلام په خپل وستو دلالت کوي په اخلاق طیبه او د نبی صلی الله علیه وسلم زما جامع خرابي کې او زما چوغه خرابي دا نبی اسلام نه کړی بچو زما پټکي او کراکول خرابي په خپل خدمت کړي الله دې موږ د نبی اسلام په اخلاق باندې موږ موصف کړي دا کبر او غرور او غټوالي او خوشوي سپین جامه او لحیم شحیم دا صفتونه د نبی اسلام نو ساده مزاج زموږ شیخ رحمت الله علی اکثر بدل چې جوړ کټ به دغه ځای کې پروت وو هغه کې پروت او کله برمبه واغسته شاته دي ځکه د ملو باغ د ملي او پالک د شیخ قران ډېر فخر نه پخپل به ګوټ کو عام سره چې چا نو لیدل شیخ قران صاحب رحمت الله علیه به ولید هغه یاد د پیجندنه چې د چتر زمیدار سره کې عارف کړي کبل فرض مردار شي باندې لاس ولګید نو په دې سره مقدس نه ماتيږي مردار شي لاس کې ونیو شپه مړ دی بل څه شي مړ دی مردار دی بالکل لاس کې نیول باندې مقدس نه ماتي ترک لزوم مسل مایتاته د عالینا نبی اسلام راته ملګری ورسره نو جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی اسلام مر بسوق داخلا من باج العالیه باج عوالیونه نبی اسلام تشریف راړ بازار دی او فاخذ بیوزنی نبی اسلام هغه مردار چې د اسکره غوب نیونیو د پلاس مبارک باندې ان بیا تفصیل روایت راځي محدثین دا روایت کتاب الزهد کې ذکر کړي نبی اسلام دغه مردار اسکره څوک میا خذو بدرامه په یو درام ورکی او دا مردار تذکره چاله پکار دی صحابه وی یو درم باندې موږ څنګه اخلو دا مردار مردار شي وی الدنيا اهون على الله من هذا دا دنیا نه دنیا کې د دنیا اقتدار هم راځي دا منبري او دا وزيري او گورنري او دا مالداري مال دولت د الله په نسبت دي دې مردار اسکورین هم لاندې دي بشي نو کتاب الزهد زهد کې محدثین ذکر کوي دا دنیا الله په نسبت دي دمر ناکاره شی دی د دنیا د دنیا اقتدار غټوالی مشری افسری او دنیا مال سره سپین دولت الله په نسبت باندې دومره سپک دی لکه څنګه چې تاسو په نظر کې دا مردار سپک دی چې یو په درهم هم نه اخلي پښوی کله زره مسوک ورکینم سره مردار لاس کې نه نه تاسو څنګه چې دا یو د مردار تاسو بد شي د دنیا او ما فيها الله په نسبت داسې بد شي دنیا اقتدار د دنیا بادشاہي د دنیا ارث د الله په نسبت داسې سپک او ذلیل لکه څنګه چې دا مردار کوي چې د الله په نسبت سپک دی دا محدثین کتاب الزهد کې ذکر کوي په چون کې د دې مسلې سره د یو فقهي مسلې تعلق دی امام ابو داود رحمت الله علیه باندې ذوق د فقه په غالب شوی یو مسله ده سائل تاسو کوي چې تازه غوخه باندې حلال غوي غوا حلال کړي غوخه لاس کې سره ونسي نو او داس نه ماتيږي نو که مردار شي باندې لاس کې اولګي دا د زما شي نه نه نه په دې مرز نه شوي کې د دې مسلې تعلق کتاب الزهد سره مو نو محدثینو کتاب الزهد رقاب کې ذکر کړي او امام ابو داود رحمت الله علیه باندې ذوق د فقه په غالب شوی دی د فقهي مسلې سره تعلق کتاب الطهارت کې راوړل